چې الله رب العالمین دا وخت د پیغمبر په دغه وړاندې چې تاسو د دشمن د علامتو سره جهاد وکړئ نو دای پاره چې اول شو چې راکو او د الله په حکم کې تاخير کوو تر دې پورې چې د علامه نشانات او نقرات او کنه او دې دې نو چې دا نو نو دې بیا ما سره نشي کولای دشمن سره جنگي دې دومره صبر نشي کولای د امیر دومره اطاعت نشي کولای چې دې دې وګوري او دا د الله د طرف نه ورله حکم او چې دغه شان چې خپل مامورین او مرګرو دی وایي نو پایات مبارکه کې دا دي چې امیر لپاره دي چې د خپل مرګرو د لختر امتحان واخلي چې پاره کې مخلص او غیر مخلص وکړي مطیعین تابعدار خلق پیژني نافرمان خلق پیژني چې پته ورلولږي چې کوم زما سره پریشان ورغلي او کوم خراس کاس ته روان دي او بل الله رب العالمین په دې باندې دا وبسل حرام کړی نو په آیات کې راځي چې حرام خور جهاد نشي کولای چې حرام خور دي هغه الله تعالی دې شي کولای صرف د یو څو اوبو اجازه ته ویل چې اوبه چا ونستلې دی به زما په ډله کې ما سره به جهاد کوي او که نه صرف یو څو اوبه وستلې نو د داسې قسم ما سره ګنجایش شته او که نه په اوبو باندې ځان موړ کو نو ما سره دغه خلک به بیا په ډله کې ملګري کېږي نه او جهاد به کېږي نو اتیا زره خلک ورسره روان او په دې کې لږونتې مخلصین مسلمانان ورسره پاتې شول چې د امیر خبره ومنله حدیث د مسند احمد ابو داود ترمذی کې مراغلی دی رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي خير الصحابة أربعة په یو سفر باندې چې ملګری روان نو بهترین ملګری څلور کسان دي وخير السرايا 400 او بهترین سریا چې ورکه ټولې د مسلمانانو روان نو چې څلور سو کسان دي وخير الجيوش 4000 او غره او بهترین لخر چې مسلمانان یې نه د څلور زره کسانو باندې کې مشتمل وي ولا يغلب 12000 من قله او زما د امت دول زره کسان د کموالی د وجنه به شکست نه خوري دشمن سره چې مقابله کوي یو دول زره مسلمانان راځم شول نو د قلت او د کمی د وجنه به شکست نه خوري ته شکست ورله ملاویږي نو د خپل بد اعمال د وجنه نه د الله او د رسول د نافرمانی د وجنه نه رجال د حدیث د اسناد کې کوم رجال دي اهل علم د تفسیر ثقات دي صرف د حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف نه نو د طالوت رحمت الله علیه د لګو مرګرو د غدنو کسانو لویلو کوم چې د نیر کو ابو باندې ځان مور کو د امیر تابعداري نه کا د الله حکم نه منلو نو دا غي نتیجه او سزا دا و چې د الله حکم نه منلو بوزيري په کرا غشي دي خلکو سره به موږ څنګه جنگي نو مخلص مؤمنان ورنویلو چې ډېر سره تا غلګ ډله د الله په توفیق باندې ډېر ډله باندې غالب شوی دا د الله نه دعا غانې واړي سوالونه کوي دا نه چې او ته میدان جهاد لري او ځان له مسلمان وي پاغه دې چې چغې د غیر الله وي یا علی مدد ناری او بیا وي دومره مسلمانان او د دې لږو کافرو نه شکست وکړو مسلمان له کوم ځای نه پاتې شو چې یو طرف نن يهود او نصارا دي او بل طرف نن یا علی مدد چې غواړي دي ولما برزوا لجالوت وجنوده په دې لښکر کې جا داوود علیه السلام هم د طالوت سره مرګره شوی مفسرین ذکر کړي چې کله طالوت رحمت الله علیه روان او جهاد لسلو د دشمن او کافر سره نو داوود علیه السلام لا ماشوم دی نبوت او پیغمبري ورلنه نه ملاو په صحرا کې ګډي دي سرولې ځکه هر پیغمبر ګډي دي سرولې امام ابن کثیر رحمت الله علیه چې په بعض اسرائیلیات کې راغلي چې مچناغه باندې کانې نشته او دغه جالوت په سر لګېدل او د دې داوود علیه الصلاۃ والسلام په گزار باندې الله غو وجل او هلاک کړو او ای طالوت ورلویل چې کچا د کافر د مشر جالوت وجلو نو زه به هغه خپل بادشاهي نیمه ورکوم او خپل لور به په نکاح ورکوم اهل علم دا واقعیات رسول دي چې انبیاء کرام د دنیوي لالچ د فاره دا کارونه نه کوي داوود علیه السلام له په دغه وخت کې لا پیغمبري نه ده ملاو خو په دې لالچ او تمه باندې جهاد نه دی کړی چې د مال به نیمه بادشاهي ملاویږي او بادشاه به مال لور په نکاح باندې راکوي ځکه مخکې تاسو له مسله د عصمت الانبیاء تېره شوې ده که الله دا دشمنان او کافر په مسلمانانو باندې د فکولنا او دا غي زور په دای باندې ختمولنا نو دا کافر او مشرکان به زور ورشي وي مسلمانان به ټول وجلی وي د مسلمانانو خارونه او کلی به روان کړی وي جماعتونه به ورل روان کړی وي لکه وګورئ په کوم ځای کې چې کافر غالب دي مسلمان نه نه کړی دي عبادتګاه ورل نه کړی دي کور ورل نه کړی دي خاوند فضل او مهرباني دې په مخلوقات باندې تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق طريق اوس د رسول الله عليه الصلاه والسلام صدق ذکر کوي چې ګوره دا واقعات زما پیغمبر تاسو له بیان کړ دا رښتینی پیغمبر دی چې هغه په دغه وخت کې موجود نو او تاسو له دې انبیاء او د الله د دشمنانو پوره واقعات او حالات بیان کړي